له شریعت زغ راډیو یاوي چې می د ژوند مرحله ټولې حضرت جابر رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وای چې ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي هر څوک چې یوه ورځ په رباط کې د دین د حفاظت لپاره څار وکړي الله جل جلاله به د قیامت په ورځ کې د همدغه مجاهد او د دوزخ ترمنځ اوه خندقه مسافه یا لرېوالی پیدا کړي او د هر خندق غټوالی به د اوو اسمانونو او اوو ځمکو په مقدار هومره وي د دې حدیث روایت ابن حبان او بیهقي کړی دی مینا فکري شهیدان ټاله ټاګورنا دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریان نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې دوه ویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له دوهمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو په بدخشان ولایت کې د مزدوري ادارې اوولس کارکوونکي مجاهدینو ته تسلیم شول. د هلمند ولایت په نادعلي کې په پوستو د برید له امله اته تنه مزدور عسکر وویشتل شول. په لوګر ولایت کې شپږ راجر عسکر ووژل شول، یو تن اسیر او پنځه کلاشینکوپونه او یو میل پیکا ماشیندار ولجه شول. د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د قومندان په شمول شپږ تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د بدخشان ولایت نورګومي ولسوالۍ اړوند د مختلفو کلیو اوسېدونکي اوولس تنه عسکر او اربکیان د ګوډاګي ادارې له سب څخه رابیل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول مجاهدینو یې هم تود هرکلی وکړ او د هوسا او آرام ژوند تېرولو ډاډ یې ورکړ د یاد ولایت د درایم ولسوالۍ اړوند یامیچان سیمه کې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د دښمن په مزدور عسکرو بریدونه وشول د دغې جګړې په ترڅ کې چې وړمه ورځ مازیګر پیل شوې او پرون لس بجې پای ته ورسېده د ګوډاګۍ ادارې دوه اربکیان قتل او دوه د مزدوري اردو عسکر ټپیان شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ماتکي په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه بجې د مزدور عسکرو په دوو پوستو پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې اته تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یادې ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوي په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه نیمې بجې د مزدوري اردو دوه تنه مزدور عسکر د خپلې پوستې په ټاور کې یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول. یو بل خبر وایي چې د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سرپرېکړې په سیمه کې پرون مازیګر ناوخته د مزدور دښمن په عملیاتي قوه مجاهدینو د دراسکو په مټ بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د مارجې ولسوالۍ اړوند د کیمپ په سیمه کې بیګا شپه نه نیمې بجې د مزدوري اردو په کنډک د سپکو او درنو وسلو په مټ وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی او د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې یو تن مزدور عسکر د دراسکوپ په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو یو بل خبر وایي چې پرون مازیګر شپږ بجې په یاده سیمه کې د مزدور اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو چې په محل یو تن اربکی د دراسکوپ په مټ ووژل شو د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ اړوند د باغک په سیمه کې د ګوډګۍ ادارې په عسکرو د کمین برید ترسره شو چې په نتیجه کې شپږ تنه عسکر مړه او یو تن اسیر او پنځه کلاشینکوپونه له یو میل پیکا سره د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ اړوند د سرای په پوسته بیګا شپه لس بجې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د لندي په پوسته هم وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې قومندان انګار له دوو ساتونکو سره ژوبل شو. یو بل خبر وایي چې د شاجوی ولسوالۍ اړوند د تازي د کمپنۍ په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره بیګا ماخوستن نه بجې دوه تنه مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د غلام رباط په سیمه کې د سرې کلا یو تن اوسېدونکی اربکی حضرت علي د موسی جان زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ د ریشخورو اړوند سلطان پاچا سره د همایون په نوم د مزدور ادارې یو څارنوال د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا ووژل شو. همداراز د یاد ولایت د پغمان ولسوالۍ ارغندۍ سیمې اړوند سره کلا کې د ګوډګۍ اردو عسکرو د ولسي خلکو په کورونو وحشانه چپې ووهلې. د چپې په ترڅ کې د وړې ماشومې په ګډون یې د یوې کورنۍ څلور تنه شهیدان کړي او شپږ تنه یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د ننګرهار ولایت د دوربابا ولسوالۍ اړوند د ډاک غزه په سیمه کې د یادې ولسوالۍ ولسوال همیشه ګل او امنیه قومندان نواب خان په رینجر موټر د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د ځای په ځای شوي ماین چاودنه وشوه. راپور زیاتوي چې د چاودنې په نتیجه کې رینجر په مکمله توګه ویجاړ شوی. د ولسوالا او امنیه قومندان د ساتونکي له ډلې اووه تنه وژل شوي او یا دوه ګوډاګیان مرګوني ټپیان شوي دي. د ترلاسه شوي خبرونو له مخې تېره شپه اته بجې د مزار شریف ښار اړوند کمربند سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په ناڅاپي برید کې د محمد عارف په نوم د استخباراتي شبکې یو مهم کارمند ووژل شو او توپنچه یې د مجاهدینو لاس ته ورغله د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ اړوند د چهارشنبې په سیمه کې او د قیصر ولسوالۍ په چټکتو سیمه کې د مزدور دښمن په هغه عسکرو چې د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ له اخرنۍ قرارګاه او نهو پوستو راتښتېدلي وو مجاهدینو ورباندې پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل د وروستیو معلومات له مخې په بریدونو کې نولس ټانګونه او موټر ویجاړ شوي او دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او ګڼ مهمات یې ولجه شوي خبر زیاتوي د چچکتو په سیمه کې له دښمن څخه دوه ټانګونه او دوه رینجر موټر یو اس پي جي ناین توپ، یوه دومیله، شپږ میله ایم شپاړس ټوپکونه، یو پیکا ماشیندار، درې دهشکې، دوه هوانونه، یو زیدیاک، دوې غټې مخابرې، یو مین پال او د چلګزي په چارشنبې کې بیا اووه ارادې رینجر موټر، دوه عدده اکمالاتي موټر، یوه دهشکه، اووه پیکا ماشیندارونه، یو دراسکوپ، یو راکټ، اوولس میله ام شپاړس ټوپکونه او ګڼ نور مهمات ترلاسه شوي د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د مزري په سیمه کې د نیمایي ارغنداب داربکیانو مشر قومندان فضلي احمد بیګا ماخستن د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله قومندان له خپل ساتونکي سره سخت ژوبل شو همداراز د میوند ولسوالۍ اړوند د تورې شا په سیمه کې د مزدور اربکیانو په پوسته د هشته دودو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تن اربکیان ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پرون مازیګر د مزدور دښمن یو ټانک چپه شوی او پکې پنځه تنه مزدور عسکر ژوبل شول. د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ په محاصره شوې ودانۍ د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا برید ترسره شو راپورونه وایي چې برید مزدور دښمن ته زیان اړولی خو د کره تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند زړو دکانو سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا راکټي برید ترسره شو چې په نتیجه کې یې ټانګ ویجاړ او پکې سپرو مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یاد ولایت د جغتو ولسوالۍ پر ودانۍ او امنیه قومندانۍ د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د لیزرو په مټ برید وشو. په دغه برید کې دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول. د کونړ ولایت یو ګل دره کې اشغالګر دښمن په ولسي کورنیو بې رحمانه چپې ووهلې او د نورو وحشتونو ترڅنګ یې د کور دوه ماشومان په شهادت رسولي. د پکتیکا ولایت لپاره د ګوډاګي ادارې د والي پر مقام د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا توغندیز برید ترسره شو په دغه برید کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا تر اوسه نه دی ترلاسه شوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیلو سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د لیزر وسلو بریدونه ترسره شول راپور زیاتوي چې په برید کې د اجر دښمن دوه تنه اربکیان ځای پر ځای قتل شوي دي د غزنی ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند ګډي کلي او کریم کلا باندې د مزدورو اردو عسکرو لخوا دیسي توپونه ویشتل شوي چې په ولسي کورونو لګېدلي ترلاسه شوي راپورونه وایي چې په دې وحشت کې دوه میرمنې او یو کلیوال ژوبل شوی دی او وروستی خبر دا چې له خوسته د ترلاسه شوي راپورونو له مخې تیره شپه دولس بجې د خوست ولایت د علیشیرو ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدوري اردو په امبي ټانګ د ماین چاودنه وشوه په دغه چاودنه کې ټانګ تخریب شوی او پکې سپرو عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د دښمنۍ په ځای ژوندون د ورورولۍ به راشي صلیبي یرغلګر او د کابل رژیم په پرله پسې توګه ملکي هیوادوال چې زیاتره یې ښځې او ماشومان وي شهیدانوي دښمن اوس دومره وحشي سوی چې نه روغتیایي مرکز پرېږدي او نه هم تعلیمي ادارې مسجدونه ورانوي دکانونه سوځي مارکیټونه ورانوي آن د خلکو باغونه او فصلونه تخریبوي لنډه دا چې په مختلفو شکلونو او ډولونو یې خپل وحشت او دهشت روان ساتلی دی دشمن چې کله د مجاهدینو له کارنده بریدونو سره مخ سي د جګړې په پایله کې پښې سپکې کړي له تېښتې وروسته د ملکي خلکو د استوګنې پر سیمو بمبارونه پیل کړي چې له امله په لسګونو ولسي وګړي شهیدان او ټپیان سي دښمن د خپل شکست غچ له مظلوم او بې دفاع ولس څخه اخلي دلته دا خبره لا ډیره جواته سوه چې د یرغلګرو د وسلو او پیسو په زور د تحمیل سوي رژیم اصلي موخه د افغان ولس د مقدساتو سپکاوی او د منافعو لوټ او تالان دی د دشمن د وحشت څو بیلګې چې په تیرو څو ورځو کې رامنځته سوې تیره شپه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په یوګل دره کې اشغالګر دښمن د چاپې په مهال دوه تنه ماشومان په شهادت ورسول تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ارغندۍ په سره کلا کې د اردو عسکرو د ولسي خلکو په کورونو وحشانه چاپه وهلې د یوې وړې ماشومې په ګډون یې د یوې کورنۍ څلور تنه شهیدان کړي او شپږ تنه د بندیانو په توګه له ځان سره وړي دي همدارنګه د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ په کوز بهر سیمه کې اشغالګر او مزدورو عسکرو د عامو بې دفاع هیوادوالو په کورونو چاپه وهلې د کورونو دروازې په بمونو الوزولې او یو کور یې مکمل ویجاړ کړی پر دې برسېره نه تنه عام وګړي په شهادت ورسول او څو تنه نور کلیوال د بندیانو په توګه له ځان سره یوړل دوې ورځې مخکې د قندهار ولایت د شاولې کوټ ولسوالۍ د لوړې شعبې په سیمه کې یرغلګرو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د چورلکو په مټ د چاپې په مهال لس تنه ولسي وګړي په شهادت ورسول او څلور تنه نورې ټپیان کړل او خلکو ته پراخ مالی زیان هم واړاوه اشغالګر او کابل اداره به هیڅ کله هم ونه توانیږي چې په وحشت او بربریت سره خپل ناوړو مخو ته ورسیږي ځکه تر دوی وړاندې نورو هم د ظلم په مټ د خپل اهدافو د تحقق خوبونه لیدل خو له داسې برخلیک سره مخ سول چې بقایاوې اوس له شرمه سر نسی پورته کولای دشمن له تیر څخه باید عبرت واخلي تیر اوولس کلونه هر ډول وحشت تکرار کړ خو نه یوازې دا چې پرمختګ یې ونه کړ بلکې د لا شکست او سرکوبۍ سره مخ سو نو که نور هم خپل وحشت ته دوام ورکړي هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ شاغلی مجاهد صاحب دا چې بیا هم د سوالونو او ځوابونو په خپرونه کې را سره برخه لرئ او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایاست ډیره مننه کوو تر هر څه مخکې که د شریعت غږ راډیو اوریدونکو عوام ولس ته د کابل ادارې د دې شعارونو چې ګواکې طالبان سوله نه کوي او همداراز د هغو پرلتیانو په اړه څه توضیحات وړاندې کړئ چې له هلمند راغلي او په کابل کې ناست دي آیا دوی رښتیا هم سوله غواړي بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد په دې اړه خو ډیر ښکاره دلایل وجود لري چې د کابل اداره د شعار تر حده خو به د سولې نارې ویي ولې په واقعیت کې دوی هم د بهرنیو د اشغال دوام غواړي او هم د کوم جریان چې روان د افغانستان د مشکلاتو سره مخ ده هم د دې دوام غواړي ځکه اوس داسې ښکاري د کابل اداره کې راټول سوي ټول جناح جناحونه او یا هغه اړخونه هغه په تاریخي لحاظ د افغانستان لپاره د کومې لوی کارکردګۍ پس منظر نه لري ټوله پوهیږو چې دا خلک دي چې هم په افغانستان کې شخړو ته لمن وهلې هم د پردیو مفکورو واردولو ته کار کړی او هم یې افغانستان د آبادۍ په نامه او د پرمختګ په نامه د اسلام ضد جهاتونو په ګیر کې ورکړی لکه موږ تاسو وینئ د کابل اداره کې اوس ډیر مهم پوسټونه د کمونستانو په لاس کې دي د کمونستانو بګراوند ټولو ته معلوم ده چې د هیواد سره غوي څه ډول کار کړی او څومره د هیواد ته اخلاص ښودلی همداراز کوم خلک چې له غربه راغلي دي هغوی هم په غربي مفکوره باندې روزل سوي او غواړي افغانستان هم یو له هغو هیوادو کې چې هغه له دین او مذهب او له خپلو اصیلو عنعناتو فرهنګ څخه خلاص وي په غربي ټولنه باندې واړوي او عقیدې نه منسلخ کی همداراز یو تعداد هغه شوبګران چې هغه ټول امرار او ځوان دي په غلا او چورو پاټکو نیول او غصب او رشوت باندې کړی هغه هم د خپل ځان د پړسولو او د امرار معاش لپاره په سیاست کې د بقا او دوام لپاره هڅه کوي چې دغه حالت په خپل حال وساتي له ټولو نه مهم دوی ته د اشغالګرو شتون دی چې باید اشغالګر وي چې څو دوی ته تنفس ورکړي او د دوی لپاره یې د اشغالګرو شتون د اکسیجن معنا لري نو دوی هڅه کوي چې هم اشغال په خپل حال پاتې شي هم خدای مکړه مجاهدین تسلیم سي دوی ته غاړه کېږدي او وسله په مځکه کېږدي او د خپل ازادۍ غوښتنې له شعار هم تېر سي او په عنوان کې هسې یو پوښ ورکړي چې موږ ګنې حکومت اسلامي سو موږ راغلو او جنګ نه غواړو هېواد ودانوو بې له دې چې فکر وکړي چې د هېواد موږ ولې وران کړی دی د هېواد د کمونستانو له کودتا نه وروسته چې په کنډواله بدل شو خو موږ بدل کړ که موږ کمونستانو سره مقابله نه وای کړې د روسانو اجندا او مفکوره مو منلې وای ولې به هېواد ورانېده ولې به زموږ هېواد کې روسي بمونه غورځېدل او په کنډواله به یې رابدلاوه ولې به مهاجرت ته اړ کېدو همداراز که چیرې موږ غوښتلی چې د امریکا موخې او اهداف په ارام سره دلته تطبیق سي بیا اوس هم د موږ هیواد نه ورانېده ټول شیان به هم برحاله ولا به پرمختګ هم کړی په مادي لحاظ ولې په معنوي لحاظ به موږ استقلال نه درلود د موږ اسلامي ارزښتونه به تر خاورو لاندې وو او دا اوسنۍ شعور چې افغانان الحمدلله په اسلامي برخه کې لري او مسلمان پاتې اقلا دا به دا ایمان به له موږ سره نه و دا به ټول ځای سي وو نو سوله په شعارونو او په دوکو او په فریبونو باندې نشي راتلی د کابل ادارې هر حرکت او هر اقدام چې موږ ګورو هغه د شعار تر حده پورې ده او فریب ده دوکه ده تاسې وګورئ د علماو په نامه یو جبل جې جعلي ناست دی هغو ته برنامې ورکول په خوله کې خبرې ورکول او لیکلې مقاله د فتوا په نامه په لوستل بیا په سعودي عربستان کې داسې غونډه جوړول چې هغه حکومتي کسان پکې حضور ولري او په یو جهت خبرې وکړي او له سره اشغال یاد نسی امریکایان یاد نسی دلته څه بدبختۍ روانې دي د خارجیانو له خوا دلته هیڅ اشاره ونسی صرف تمرکز په طالبانو د دې په مبارزه باندې وسی دغه دوکې له ورایه ښکاره کوي چې د د سولې لپاره ګامونه نه دي دغسې ځینې حرکتونه چې دوی په عنوان د پرلتیانو راپیل کړي دي یا په عنوان د ځینې سوله غوښتونکو باندې راپیل کړي دي هغه یوازې د هغو هدف هم د طالبانو د مجاهدینو ټکول دی د فعلي جهاد متهمول تر پردیو پورې تړل او د بیګانه اجندا یې بلل د هیواد ازادي او استقلال دی پاکستان پورې تړل او د پاکستان غوښتنې بلل دغه شی د دوی شعارونه دي موږ تر اوسه پورې اوردا په خپل د دوی هویت ښکاره کوي چې دغه حرکتونه هم د امریکای له خوا تمویلېږي او یا بل واسطه د یو له خوا اجندا ورکول شوې ده او دغه د اهداف په شاوخوا کې حرکت کوي هیڅ کله هم دوی ونوسي هیواد مې اشغال د موږ بهرني ځواکونه نه غواړو دا هیواد باید آزاد سي افغانان سي جهاد کوي یا مقابله کوي جنگ کوي حق ده باید د اشغالګر قوتونه خپل قوتونه وباسي په اړه افغانستان دا غوښتنه دوی نه کوي کوي هم ډیر په احتیاط کوي په یو پوه کوي او مخامخ د مجاهدینو متهم ولو د اسلامي امارت د مجاهدینو پورې تورونه لګول ډیر په کارا کوي دا په خپله جوتوي چې دغه حرکتونه او پرلتونه او دا دغه پخوانیو سنګوریانو اربکیانو هغه دسیسو لړۍ داسې ډېره وخته د اشغال سره سمه را روانه ده خو نتیجه نه ورکوي موږ تاسې یې وینو که دغسې جعلي حرکاتو جعلي نمایشي غونډو جعلي کمیسیونونو ناستو نتیجه ورکولی دا ډېر پخوا شروع سوي تاسې به په یاد د کرزي په وخت کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د سولې په نامه یو کمیسیون جوړ شوی و خلک به دعوت اول تسلیمۍ ته موږ ولیدل چې خلک تسلیم نه شو هم جبهات زیات شو هم جهادي صف تقویه شو هم اتحاد او اتفاق د مجاهدینو ترمنځ لا زیات شو دوی ته کوم شی په لاس نه دی ورغلی تر ننه پورې نو دا ځکه چې دغه شعارونه ټول په غلطه دایه باندې بنا دي د دوی تر شا نیت نشته د دوی تر شا اخلاص نشته دا خلک نه غواړي چې امریکایان ووځي ځکه یې غوښتی نو کله چې اسلامي امارت ته غواړي چې امریکایان د افغانستان نه ووځي یا امریکایانو سره مخامخ د خبرو خبره کېږي ولې دوی حساسیتونه ښیي ولې دوی وارخطا کېږي ولې دوی خپل ژوند د امریکایانو پورې تړلی بولي که چیرې دوی رښتیا د ملت خلک دي د ولس رښتیا لکه دوی ادعا لري راوستي وي د ولس د دوی تر شا ولاړ وي یا اقلا د ولس رښتیا دوی ته رایه ورکړې په پښو یې درولي لکه څنګه چې دوی دعوا کوي نو له ولس نه بله ښه د اعتماد مرجع بله دوی ته چیرې ده نو د امریکایان دې ووځي دی دا بیا ځان ته وګوري چې څومره امرار معاش کولی شي څومره د ولس د دوی محافظت کوي واقعي خبره دوی ځان درکړی دی ولس په آینه کې ځان ګوري چې که چیرې اشغال نه وي نو د ولس لخوا دوی دی محاسبې سره مخ کیږي ځکه د اشغال لمن نیولې هغه ځان ته نجات بولي داسې ځینې شریرې ډلې چې په افغانستان کې له شره ما سوا بل څه نه دي کړي له فساده ما سوا له رشوتو له غصبو چورو تارار ما سوا بل څه نه دي کړي هغه خلک هم هڅه کوي چې خپل بقا او ژوند اشغال په دوام کې وساتي نو اسلامي امارت مجاهدین دغه شعارونو ته اهمیت نه ورکوي او دغه دسیسې او پروسې او جریانونه چې دي تصویر له مخې د امریکانو په سپورټ په لاره ورځي دا هم نتیجه نه ورکوي د موږ نه جهادي سب کمزوری کوی شي نه د موږ دایه له موږ اخیستلی شي نه زموږ انګېزه کمزوري کولی شي او نه زموږ د توري زور کمولی شي دا واضح خبره ده دا د اسلام انشاءالله اطمینان امت ملت ته ورکوو ټول افغانانو ته ورکوو او ټول مسلمانان چې زموږ د جهاد حمایت کوي هغو ته ورکوو چې دغسې دسیسې زموږ د قربانیو مخه نه شي نیولی مجاهد صاحب ستاسو په اند د کابل اداره د سولې په شعارونو او نارو کې څومره خپلواکه ده د کابل اداره خو له سره خپلواکي نه لري کله چې دوی د اشغالګرو تر وزرو لاندې راغله په قدرت کې قدرت ته ورسول سو پاتې سول تر ننه پورې د دوی یو ګام هم خپلواک نه و تاسې به لیدلي وي کله چې هغه پخوانی د دوی په اصطلاح جمهور رئیس کرزی له واکه لرې سو په خپله اعتراف وکړ چې درې کاله زما حکومت او حکومتداري د امریکې سفارت نه خلیلزاد راته چلوله ما به صرف لیدنې کتنې له سپین ږیرو خلکو سره کولې بل د افغانستان په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي خپله غربیانو لیکلي چې ډېری یې ډېر ښو معلومات ته لاسرسی لري په استخباراتي کړیو کې پاتې شوي د هغو معلومات تاسې ولولئ په خپله درته معلومیږي چې د کابل اداره دا اوسنی جوړښت چې پخوانی ترکیب را روان ده او افغاني اشخاص پکې تیر بیر کیږي دا ټول مزدوران دي دا ټول د پردو خلک دي دا ټول د امریکې تر امر لاندې د هغو تابع دي د هغو د غوښتنو نه یوه سرغړونه هم نشي کولی او اوسنۍ اداره چې کله منځته راغله تاسې به ښه یاد وي دا تاریخي واقعیت ته دا مه ویروي دا به راتلونکي نسلونو ته باید انتقال سي د خپل کار په دومه ورځ باندې د امریکې سره د خرڅلاو تړون امضا کړ سره د ټول ملت د دې مخالف دوی د سیسه او تزور ورته جوړ کړ بس موافقه په یو نوع باندې د ځینو اشخاصو او افرادو سره غلو راهزنو غاصبینو چورت سالارانو جنگ سالارانو مفسدینو شر فساد دا ټول سره راټول کړي او موافقه یې واخیسته ځینې دغه په اساس باندې افغانستان د خرڅلاو تړون امضا کړ نو داسې یو اداره چې په دومره ورځ د خپل قدرت وطن خرڅولی شي کله خپلواک دغه ته مخامخ د امریکې د سفارت لخوا نه اشاره ورکول کېږي امر باندې کېږي نهیې کېږي بل د دې خپلواکي تاسو دلته وګورئ څومره لوی لوی بمبارونه وسو څومره افغانان شهیدان سو روغتونونه بمبار سو مکاتب بمبار سو مدارس بمبار سو غونډې بمبار سوې کلی بمبار سو د تیر ورځ وړمه ورځ د قندوز بمبار سیمه کو تاسې ولې د ملکی خلک کې شهیدان سو د دغو جنایت په وړاندې یو وړکی عکس العمل نه ښودل په خپل د دې معنی لږ د خلک امر سوي په دې باندې چې داسې کار به نه کوي د امریکایانو په وړاندې به هیڅ عکس العمل نه ښيي د هغو هیڅ عمل ته به بد نه وایي که هر څه یې کول په دې هېواد کې نو د دې معنا دا ده چې غلامي له دې نه پورته غلامي بیا چی کوي ولې غلامي مفهوم لري په دنیا کې او په کوم کتاب کې چا لوستی وي او بد کار وي نو دې نه پورته غلامي نسته له دې نه پورته مزدوري نسته د بېګانهګانو دپاره له دې نه پورته د عدم خپلواکي نست نو د خپلواکي شعارونه ورکول د خپلواکي خبرې کول د غلامانو له خولې نه راوتل دا بالکل د تعجب وړ د افغانان ټول په دې باندې پیږي د دې خپل کارپوهان په باندې پیږي د دې خپل هغه خلک چې واقعیتونه درکړي اگر کله مجبوریت پکې در ناشتي د پوهنتون استادان دي مثلا پوه خلک دي په تعلیمي ادارو کې بوخت خلک دي ځینې نهادونو کې بوخت دي هغه ټول وخت په وخت په دې باندې اعتراف کړی چې استقلال نه لرو خپلواکي نه لرو امریکایان هم اکثره ناخیستې دي یو په ولکه کې د پارلمان وکیلان یې دغه شعار ورکوي نور اړخونه دا خبره په دې باندې اعتراف کوي نو دا په خپله د دلایل چې دوی خپلواک نه دي دوی مزدوران دي د پردیو خلک دي لکه څرنګه چې کمونستان د شوروي اتحاد په ولکه کې وو هغسې استعمالېدل د هغو برنامه یې غوښتل په افغانستان کې عملي کړي او کمونیستي مفکوره په افغانانو باندې وتپي دغسې دغه غربیان هم چې دلته راوړل شوي دي د اشرف غني نه نیولې تر هغه ادنا ماموره پورې چې استخدام شوي ټول د غربي اهدافو لپاره کار کوي د هغو د اشغال د موخو تر ترلاسه کېدو لپاره کار کوي دا هیڅکله خپلواکي نه لري خپلواک داسې نه وي نو دا ملت دومره ړوند د خدای دې نه کوي نه دا ملت دومره بې ضمیره ده چې دا پردي اشخاصو پردي غلامان ونه پېژني که خدای نه خسته داسې ورځ راغله چې دوی ونه پېژندل شي بیا دا ملت مړ ده او انشاءالله داسې نه ده ملت ویښ ده بیدار ده په ملت کې ویښ ضمیرونه دا ډېر ښه پېژني چې د امریکې غلامان دي شعارونه او خبرې ټولې دروغ دي له حقیقته لرې دي څه چې امریکا ورته وایي هغه به دلته کېږي یو شمېر هغه کړۍ چې په رسنیو کې یا په خواله رسنیو کې راښکاره کېږي د دې نظام په دفاع کې درېږي یا د دې هر ناروا خبره توجیه کوي او هر ناروا اقدام توجیه کوي دا غلامي او بردګي هم توجیه کوي هغه په خپل هم پلورل شوي خلک دغه د خلک چې روزل شوي دغه سه ناکام دي تربیه یې دغه سه ناکام شوي چې هغه د استقلال په نامه شي پیژنې نه هغه د ازادي په نامه شي پیژنې طبعا به دغه وضعیت کې ورته ښکاري خو عام افغانان آزاد افغانان بازمیر افغانان مبارزین مجاهدین او مخلصین د هیواد هغه د اداره او د افراد ټول ډیر ښه پیژنې او پیغولېږي نه ان شاء الله که رښتیا امریکایان وغواړي چې اشغال ته د پای ټکی کښېږدي په داسې حال کې بیا ستاسو پیغام ولس ته څه دی نو امریکایان باید هم اشغال ته د پای ټکی کېږدي امریکایان بله لار نه لري امریکایانو څه به په لاس کې درلودل او څه یې په وس کې درلودل هغه یې کړي دي بمبارونه یې کړي زندانونه یې له افغانانو ډک کړي وحشتونه په بیلا بیلو نو باندې کړی چې تاریخ په شرمېږي ماشومان شهیدان کړي ښځې شهیدان کړي علما شهیدان کړي سپینګری شهیدان کړي په ودونو یې بمبارې کړي په شفغانو باندې بمبار کړي په کلینیک یې کړي په مدرسه یې کړي په مکتب یې کړي په ښار او بازار یې کړي اوس هم دوام لري نو کوم وحشت چې د انسان تصور کوي چې په انسان تاریخ تاریخ سابقه لري دوی دلته تکرار کړي او کړي ولې داسې دوی بیا بریالي نسول خپل هدف یې ترلاسه نه کړی سوای اوس مجبور دي دوی باید د موږ سره دي اشغال د پای ته رسیدو لپاره فشار ومني او خپل ناکامي باندې اعتراف کړي دا جګړه دوی غزولې نه شي موږ پیږو چې دوی د جګړې لپاره د ورځې ورځې محاسبه کوي موږ درکو چې دوی د دې جګړې د بار د پورته کېدو لپاره د خپل ملت له محاسبې سره هم مخ دی، د پارلمان د محاسبې سره هم په امریکا کې مخ دی او د نورو ګوندونو او حلقو او نړیوالو سوالونو سره مخ دی چې ځوابولی یې نسي. نو دوی مجبور دي چې د افغانستان اشغال ته د پای ټکی کېږدي. دا که په زور سره یې هم موږ ورته اماده یو شي، په زور سره دوی له دې هېواده باسو انشاالله. لکه څرنګه چې یو لک ځواکونه د هغه پنځلس زرو ته رارسولي، دا نور یې هم دې ته مجبورېږي چې باید ووسی او کچیر دوی بیا درک کړه شعور درلود غوښتل چې د سیاسي او دیپلوماټیکو لارو نه مسله را سره حل کې هم اسلامي امارت خپل آمادګي ورته ښودلې ده نو هغه لارو نه هم کېدلی شي اشغالګر بې له دې چې اشغال ته د پای ټکی کې د بل لار نه لري په دې یو صورت کې چې اشغال پای ته رسیږي اسلامي امارت صاحب په وس کې وو د ولس کلو په جریان کې دا قربانۍ له وسه کېده چې د هیواد د ازادۍ او استقلال او دیني ارزښتونو لپاره یې ورکړي هغه یې ورکړې ده په ځان باندې قرباني ورکړې په خپلوانو باندې قرباني ورکړې زندان یې قبول کړی هجرت یې قبول کړی ستړیا یې منلې اوس هم قربانۍ روانه ده روزمره قرباني ورکوي او د ډیرو سختو فشارونو تکلیفونو زحماتو سره رهبري نه تر ټیټه افرادو پر ټول مخ سوي او تحمل کړی ده دا د دې ولس او د دې خاورې د پاره وو د الله جل جلاله د رضا د پاره وو چې دا ولس په اسلام کې پاتې شي دلته اشغال لمنځه لاړ شي د کفر سلطه ختم شي او دا هیواد د خپلواکۍ او ازادۍ په نعمت برخمن شي دې لپاره ددی هیڅ طعم په ملت باندې ده چې بیرته د خپل مجاهدینو چې اشغال کله ختمیږي د مجاهدینو د داعیه چې اسلامي حاکمیت ته د دې کلک حمایت وي اسلامي حاکمیت تنها د مجاهدینو غوښتنه نه ده نو خاص خلکو غوښتنه نه ده چې وسله په لاس کې د ټول ملت غوښتنه ده د اکثریت ملت غوښتنه ده که ځینې منحرفین داسې وي چې هغه په ناپوهي کې په اسلامي نظام په ارزښت نه پیږي یا یې مزایاوې نه وي لیدلې درک یې نشي کولی هغه مستثنا دي ولې عام ولس مسلمان دی علما په دې ولس کې شته دیني تاریخي سابقه لرو نو زموږ هیواد ماسې ول اسلامي حاکمیت بل نظام نه قبلوي پردي مفکورې نه قبلوي پردي سیستمونه نه قبلوي دلته به یوازې هغه سیستم وي چې هغه اسلام منلی هغه سیستم به عملی وي چې هغه اسلام ته جایز وي هغه د موږ د قران او سنت او شریعت مطابق نو مجاهدین هم د خلکو نه غوښتنه دا کوي چې بیرته د الله تعالی جل جلاله د شریعت سره ټول هم حمایت یې وکړي هم پرې راټول شي په شریعت باندې د شریعت احکام د شریعت قواعد او قوانین زموږ دپاره د عزت مایه ده زموږ دپاره د آبرو د سرلوړۍ مایه ده د دې نه باید کلک حمایت وکړي او ولس باید خپله اتحاد وساتي له شرق تر غربه له شماله تر جنوبه ټول هېواد هر قوم هر ژبه هر توکم هر طایفه او هر خیل باید یو له بل سره متحد پاتې شو د دې هیواد په حدودو کې د یو سالم نظام پلوي وکړو داسې یو نظام چې هره برخه د دې هیواد پکې وي هره برخه خپل حقوق پکې مسؤل وګڼي له غصب پکې خلاص وي له غلا پکې خلاص وي له بې امنۍ پکې خلاص وي له رشوته پکې خلاص وي او لاسې ظلم او تعدا او وزن او جبر له دونه پکې خلاص وي عدالت تامین په دې ملک هغه د شریعت په چوکاټ کې کېږي د شریعت تر سوري لاندې کېږي نو کوشش باید ټول ولس دا وکړي خصوصا ځوانان په دې کې ډېر ډېر مسولیت لري چې هم په شریعت ځان پوکي هم د شریعت نه کلک حمایت وکړي او کله چې اشغال ختمیږي په دې ملک به اسلامي حاکمیت راځي اسلامي حاکمیت به د ټول ولس لپاره امن راولي هم به ابرومندانه ژوند ته زمینه مساعدوي هم به انشاءالله له نړۍ سره له هیوادونو سره له ټولو هغه هیوادونو چې موږ اړتیا ورته لرو د نړۍ ټولو هیوادونو سره حتی موږ د نیکو ښو روابطو غوښتونکي د دې روابطو په داخل کې چې هغه اصول منل سوي په نړیواله سطح مشروع دي په شرعي سطح هغه اړیکو په داخل کې به د نړۍ سره تعاملات لرو اقتصادي پرمختګ بم لرو تجارت بم لرو مسؤلیت بم لرو همدغسې د افغانستان به ان شاء الله د سیوس ډیر منابع لرو یا شاوخوا هیوادونه هم احتیاج لري چې موږ له موقعیت او جغرافیې نه د خپل تجارت لپاره استفاده وکړي دا باید په سالم ډول باندې خدمت ته وړاندې شي چې هم موږ نفع ویسو افغانان په هغه مشروع چوکاټ کې چې چښتنان یې موږ او هم سیمې ته نفع ورسېږي به یو تجارتي مرکز واوړي چې هېواد هم د دغو ټولو بدبختیو خواریو زحماتو چې تېر کړي دي هغه جبران یې بېرته وکړي هم هېواد آباد سي هم خلک سوکاله او ارام ژوند وکړي په تعلیمي برخه کې پرمختګ وکړو په ټکنالوژي برخه کې پرمختګ ولرو په شرعي برخه کې علوم په معیار لوړ سي د علماو سطح د علم هم زیاته سي داسې ټول اقشار ټول افراد د هیواد خپل حقوق برخمن سي او د اسلام تر بیرغ لاندې یو له بل سره ورونه سو متحد سو او له ورورګلوی نه بل شعار ونه لرو ورور بس دا شعار باندې سره راټول سو نور توایف او کوایف او جهتونه او قومونه دغه تعصبات چې د دومره د اشغال په زمانه کې د تپکا وهل سوي لمن وهل سوي او راپارول سوي دي د دې د بیرته دفع لپاره د دې ټولو د محو لپاره او د له منځه وړو لپاره ټول ولس باید سره له ولاس سو یو موټی سو دغه د موږ غوښتنه ده د موږ پیغام د ولس ده د ولس سرلوړي او د موږ سرلوړي یوه ده چې هغه په اسلام او په شریعت کې راځي باید د دې دایې نه کلک حمایت وکړو